دا کول دی دو چی هغه معترض دا ویلی وو چی مثال دی ضرورت نشته ځکه هسی مونږ احکامات شرعیه منو نو دی وایی قلنا مونږ وایو لیس الامر کما زعم خبره دا شی نده لکه زاعم چی کوم زعم کړی ده چی د دی په تدوین کی فایده نشته نه داسی خبره نده بل فی ذلک فوائد جلیلہ بلکه په دی کی ډیر غټ غټ فواید پراته دی په دې حکمت شرعیه کې او علم اسرار الدین کې ډېر غټ غټ فواید پراته دي چې من جمله د هغو فوایدو دا ده چې ګوره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې خدای پاک قرآن کریم را نازل کو او قرآن کریم دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی یو عظیم معجزہ دا سی یوه عظیمه معجزه ده قرآن کریم چی بیا ده کلا مقصد دا ده چی خلقو ته هغه وک چیلنج ورک چی هغه ورته ویل چی دا تا ځان نه مقصد دا ده چی جوړ کړی ده نو ده ورته چیلنج ورک چی تاسو خپل ځان خپله او سره د هغه خپلو ملګرو حمایتیانو رؤساو شیاطینو دا ټول سره جمع کو بیا دی غوندی یو ایت قدر خو کم سے کم پیش کو کنه دی غوندی یو ایت قدر خو پیش کو لیکن چا مقصد دا دی چی بیا دی دی مخه آ مقصد دا دی چی لیدل نه دا بند کړ نو دی وی چی نه داس خبره نه ده نو قرآن کریم مقابله هیچ چا مقصد دا دی چی په هیچ شکل کی بیا کولای نه شوی نو لکه چرنګ چی دا دی حضور صلی الله علیه وسلم معجزه ده دارنګی دا مجموعه دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم شریعت متحرہ راوڑای دا نو دا ټول یو قسم معجز شریعت تا ځکه چی د دی کله مقصد دا ده چی اسرار بیان شی د دی رموزات بیان شی په دی کی مصالح چه کی آ بیان شی نو هر سړی به په دی باندی پوه شی چی کله په دی کی اسرار او رموزات او مصالح دا بیان شی نو بیا به هر سړی مقصد دا ده چی په دی باندی پوه شی چی یاره دونه مصالح وال قوانین چی دور مصلحتونو باندی دا قوانین مشتمل دی دا د یو انسان قوانین یقینا نه شي کیدلای انسان چې یو قوانین جوړ کړي نو په هغه کې خامخا چې وي نقصانات وي ولې انسان عقل ناقص ته کله په یوې فایدې باندې نظر وي خو هغه منفي پهلو باندې نظر نه وي هغه مثبت جانب ته ګوري چې که دا قانون زه جوړ کړم په دې کې به دا دا فایدې لیکن هغه منفي پهلو ته نه ګوري کله یو قانون مات کړي چې یاره دا قانون صحیح نه ده ولې په هغه په دې مضراتو باندې خو یې نظر سي چي یاره دې کي دا دا نقصان ده خو چي دې کوم فواید دي هغه د په نظر کي نه رادرومي ځکه دا انسانان د مشورې چي دي محتاج دي چي دو به باهمي چه کئ مشورې سره یو کار کئ مشورې فایده دا یي چي تا به یو یو جانب ته د یو قانون کی سوچ وی او بل ملګری به هغه منفی اثرات تر تا هغه کی چی دی خو بیا دا دا نقصانات هم وی کله سړی بالکل په نقصاناتو سترګې پټي بل به صرف نقصاناتو ته سترګی نیولی هغه فواید به ورخواته پټی ابل به فواید هم چکی بیان کی بیا به دی هغه موازنه وکی بیا به سړا یو قانون چکی جوړ کی نو انسانی عقل کی خو دا خطای رادرومی نو چی دا قوانین دوره مصالح دی پکی او دوره رموز او اسرار دی پکی چی کله دا حکمت شرعیه کی ته ووایی بیان شی نو یقینا به تا دی حضور صلی الله علیه وسلم پدی راوړو سوو قوانینو باندی ایقان او اطمینان درجه چه سی حاصله شی نو دی علم کی بله فایده داده لکه د قرآن کریم اعجاز باندی دی دا دارنګه ټول مکمل شریعت مطهره د دین اسلام شریعت چه کوم دی دا به مکمل یو چه شی سی معجز شریعت سی یوه فایده. منها دی هغه فوائدو نه دا ده ایضاح معجزة من معجزات نبینا صلی الله علیه وسلم چی په دی سره به ایضاح تی هغه معجزی وشی دی معجزاتو دی نبی علیہ السلام نه فانه صلی الله علیه وسلم ځکه چی حضور صلی الله علیه وسلم کما اتی بالقرآن العظیم لکه د راتګ کړی ده په قرآن عظیم باندې فاعجز بلغاء زمانه نو بیا ده عاجز وګرځول هغه بلغاء فصحاء د زمانې خپلې ولم یستطع احد منهم او طاقت نلاره یو کس دی دوینا ان یاتی بسورت من مثله چه راتګ وکی په یو صورت باندې مثل دی دی قرآن ثم لما انقرض زمان القرن الاول بیا چه کله زمانه دی قرن اول تیر شوا یا عرب اول بعضو نسخو کی بداسی یا اغا زمانه تیر شوا وخفی علی الناس وجوه الاعجاز او پټ شو په خلق باندې وجوه دی اعجاز قام علماء الامة بیا علماء د امت پاڅیدل فاوضحوها بیا یې دا وجوه د اعجاز و وضاحت وکړ لیدرکه من لم یبلغ مبلغهم چی دا مینده کړي دا وجوه د اعجاز هغه څوک چی هغه د وختنیو مبلغ ته نسی رسیدای ګوره په اول دور کی هیچ چیرته مقصد د قرآن کریم اعجاز وجوه چا تصنیف نه و کړی د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې بیا څنګه مقصد دا دی چې د هغه وخت خلکو ته پته لګېدله چې دا معجز ده په سلیقې سره او په بصیرت سره ولې هغه خو اهل لسان و او په یخ ټیم کې د فصاحت او د بلاغت زور و نو هلته د قرآن کریم کې د نکتو د بلاغت واضح کولو ته ضرورت نه و هغه به دغسې پوهېدل او ویله به یې چې واقعي دا د انسان کول نه ده حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ چی دا دریم نمبر شاعر گاڼه سی په شعراء د عربو کی دریم نمبر شاعر دی دا گاڼه سی اول امرؤ القیس تا دنا خپل تپوس وسو اول امرؤ القیس تا الملک الذلیل سره چی کوم مشهور دا قفا نب کی من ذکرا چی کوم ابتدا یې کړې ده د معلقې او دوم مقصد دا ده چې هغه عبد هغه دا چې کوم دي څه ده طرفه طرف ابن عبد البکری ده له خولة اطلال ببرقة سهمدی سره یې د خپلې معلقې چه ده ابتدا کړې ده او دریم بیا یې ورته ویلې چه دریم څوک ده نو ده ورته ویلې چه صاحب العصا چه دا زه چه کوم ده ټنډۍ وال چه ده ولاړ ده لیکن چه کله ده ایمان راوړ نو بیا ده چیرته شعرونه نه وو ویله چرته اکه دوکه په يو ورناغ دي ثابت دي بيا ده چرته شعر نه ويلا او ورته ده به ويل چي زه بيا ولي ووايم چي مقصد دا ده چي يو وار قرآن کي انا اعطيناک الکوثر غوندي سورت او داسي معجز انداز باندي ټول سورتونه دي بيا يو فصيح سړي ته کوم ضرورت ته چي هغه خوله وازه کي او مقصد دا ده چي د فصاحت اظهار کړي نو دوی ته به دا په سليقې سره پته لګيده ليکن چي کله د اولو عربو ټيم تير شو نو هغه بیا په بصیرت او سلیقې سره په دې نه پوهېدل او عجم زیات شو، عجمو ته اسلام پېلاو شو، عرب او عجمو اختلاط سره راغی، نو بیا علماء کرامو په هر دور کښې ښه خدمت کړی دی د دین، بیا داسې خلق ولګېدل چې هغو په دې باندې باقاعده کتابونه ولیکل چې په دې ایت کښې فلانی فلانی د اعجاز نکتې دي، په دې کښې د بلاغت فلانی نکتې دي، په دې کښې د بلاغت فلانی نکتې دي. کذلک اتی الله کذلک اتی. من الله تعالی بشریعت نو لکه چرنګه چی حضور صلی الله علیه وسلم په قرآن باندې راتګ کړی ده دارنګه حضور صلی الله علیه وسلم شریعت مطهره مونږ ته راوړی ده هی اکمل الشرائع چی هغه اکمل د ټولو شرایعو ده متضمنه متضمنه لمصالح دا شریعت مطهره متضمن ده مصالح لره داس مصالح لره متضمن ده یعجز عن مراعات مثلها البشر چی عاجز ګرځیږی د مراعات دی مثل د دینه بشر بشر په قوانینو کی داسی مقصد دا ده چی مصالح لحاظ نشی کولای وعرف اهل زمانه شرف ما جاء به او پیژانده اهل زمان د ده هغه شرافت تی هغه احکاماتو چی کوم ده راتګ په کړی وو بنحو من انحاء المعرفه هغو ته خو به په سلیقی سره پته لګیدله وجب ان یکون فی الامة نو واجب ده چی په امت کی دی داسی خلق پیدا شی من یوضح وجوه هذا النوع من الاعجاز چی آ دی وضاحت وکی دی هغه طرقو دی دی نوع دی اعجاز لکه چرنګ دی چی قرآن کی هغه اعجاز طریقو ظاهرولو ضرورت پیښ شو او بیا خلقو کتابونه ولیکل نو په دې شریعت مطهره احکاماتو کې چې کوم هغه رموز پراته دي اسرار پراته دي پکار ده مخکنیو خو په خپل سلیقې سره پېژندل خو پکار دا ده چې داسې مقصد دا ده اوس دې څوک راشي او هغه رموز دې باقاعده چې کی مدون کړي شه جي نو واجب اصل ان يكون في الامة من يوضح وجوه هذا النوع من الاعجاز والاثار الدالة على ان شريعته صلی الله علیه وسلم اکمل الشرائع او هغه آثار چی دلالت کئی په دی خبری چی شریعت دی حضور صلی الله علیه وسلم دا اکمل دی شرائعو ده وان اتيان مثله بمثلها معجزة عظيمة كثيرة مشهورة لا حاجة الی ذکرها او بل اتیان دی مثل دی حضور صلی الله علیه وسلم چی حضور صلی الله علیه وسلم خو نه چانه سبق ویلی او نه تدریس کړی او بلکل مقصد دا دی چی ده صفت کی خو امی لفظ رادرومی نو ده داسی یو دی حکم او دی مصالح نه ډک قوانین چی راوړی دی دا ده پاره یو عظیمه معجزه ده یقینا دا به ده د خپل ځان نه نه جوړ کړی دا دی الله طرف نه دی نو دا یوه معجزه عظیمه کثیره مشهوره ده لا حاجت الی ذکرها یوه فایده یې دا شوه بله فایده یې دا شوه چی په دې کی به اطمینان حاصل شي لکه ابراهیم علیه السلام واقعې کی تاسو نه دی اورېدلي چی مقصد ده خدای پاک ته ورته وویل چی خدای پاکه ته څنګه مقصد دا دی چی دا مړي ژمدي کړې نو هغه ماته چه کړې ښکاره کړې نو خدای پاک ورته وویل چی ولی تا په دی باندی مقصد دا ده چی هغه نسته ایمان نو ابراهیم علیه السلام څه ورته وویل چی ما ایمان شته په ولکن لیطمئن قلبی ځکه چی ایقان سره کله مشاهده راشی نو مشاهده خو بیا لا مقصد دا ده چی ډیر څه کی اطمینان پیدا کی نو ټیک ده مونږ احکامات شرعیه هسی هم منو هسی به مونږ مونځ کو روژه به کو حج به لیکن که د دی حکمو نه اسرارو نه رموزاتو نه مصالحو نه خبر شو نو بیا خو به لا ایکان درجه چه سی پیدا شی ومنها ان یحصل به الاطمینان الزائد علی الایمان او بل دا بلا فائدہ دی دی علم دادا حکمت شرعیہ او دی علم دی اسرار الدین فائدہ بلا دادا چه حاصل بشی اطمینان داسی اطمینان چه هغه زائد علی الایمان وی کما قال ابراهیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام بلی ولکن لیطمئن قلبی ذلک ان ذلک ان تظاهر الدلائل وکثرة الطرق العلم یثلجان الصدر او دا ځکه چی کله یو شی باندی ګوره یو دلیل قایم سی مضبوط بیا یی ته منی خو که په یوه شی باندی په یوی مسئلی یو سړی ته د دلائلو انبار ولګی نو بیا خو ښه اطمینان حاصل شی نو هسی مونږ منو د شریعت مطهره قوانین لیکن که عقل سره هم په هغه کی رموزات اسرار سړی ښکاره کړي نو بیا به ښه اطمینان حاصل شي وذلک دا ځکه ان تظاهر الدلائل چی مقصد دا دی چی پی در پی او ډیر ګڼ شی دلائل ذکر کول او کثرت طرق علم یثلجان الصدر دا سینه سړه کی سمه سینه یخه کیږی ویزیلان اضطراب القلب او دی سره زائل شی هغه اضطراب قلبی زړه کی چا څه کټ کټاهټ غوندی څه پریشانی غوندی یو حکم متعلق هغه هم زائل شی او بل دا ده چی ګوره طالب دی احسان احسان تصوف زهد دا دری واړه یو ټکی دی خو په عام په احادیثو کی دی پاره احسان او زهد الفاظ استعمالیږی تصوف دا وروسته لفظ ده چی استعمالیده او صوفی ته صوفی وایی ځکه ده به دی اون کپړی اغوستی وی دی وجه نه بیا ده ته چه وتایی صوفی وتایی دی نه بیا ده تصوف علم ر وواته نو تصوف په خپله باندی ممدوح ده دا دی احادیثو نه ثابت ده دی باندی هیچا اختلاف نشته بعضی خلق وایی ابن تیمیه صاحب لوی عالم وو ابن قیم صاحب لوی عالم وو هغه په دی رد کړی هغه چیرته په تصوف صحیحه باندی رد نه ده کړی هیچا کوم تصوف باندی رد کړی ده په تصوف صحیحه کی د دو اقوال موجود دی فتاوی ابن تیمیه کی ګڼ شی اقوال موجود دی په تصوف صحیحه په اثبات باندی دو چا رد کړی ده په ایغ تصوف یی کړی چی ایغ سره کله بدعات شامل سله لکه دا مروجه پیری چی دا کوم دی هغه کی دی پنجاب کی چی بس پیر والی میخی به پیایی او درته وایی چی تا بیړه به بیا زه چه کوم کار کؤں دغسی تصوفانو باندی هغو چه ده رد کړی ده لیکن علماء دیوبند بیا چه کله رالو نو بیا هغو داسی تصوف بیا مقصد دا وه چه هغه خپل نهج شرعی ته رواړاو او چه څوره بدعات او رسوماتو هغه یې چه کړه ورنه لری کړه نو په هغی کی هیڅ مقصد دا ده چه بیا قباحت نشته بهر حال احسان درجه دی ته وتایی چه په هر شی کی سړی ښه والی وکی دی ته احسان درجه وایی. لکه یو حدیث کی رادرومی چی احسان دا دی چی که تاسو چا سره جنګ کو نو فاحسنو احسنو دا مقصد چی مړوو یی خو نور مسله یی بیا مه کوو که تاسو ذبح کو فاحسنو په دی کی احسان کو یعنی ښه ذبح کو هغه چاړه دا ښه ورته تیره کو چی هغه حیوان ته تکلیف په دی کی نه یی او احسان اصل کی تاسو ویلی ده دی هغه دوم نمبر حدیث ده مشکاة شریف کی چی ته د خدای پاک عبادت داسی کئ ګویی که خدای پاک ته وینی کنی کم سے کم چی داسی یی کئ چی خدای پاک ما چه کئی وینی ان تعبد الله کانک تراه پوه شوی یراه یراک چی داسی عبادت کئ چی ګویی که خدای ما وینی کنی چی کم سے کم دوره خو دی یی که چی زه خدای وینم کنی کم سے کم چی دوره خو دی یی چی خدای پاک ما چه کئی وینی دا هغه درجه د چا د احسان ده اوس طالب د احسان وی وظائف کئی نوافل کئی ذکر و اذکار کئی او دی الله تعالی معرفت حاصلئی لیکن ٹھیک ته حاصلئی به خو که کله دی دی دی ذکر و اذکار دی دی صورو دی دی عباداتو په هغه مصالحو باندی خبر سی رموزو باندی خبر سی نو هر واری هر وخت به هغه رموز دی دی اذکارو او دی دی اسرار او دی دی مصالح هغه به مخته یی نو دی به په لږ ذکر سره هغه منازل د تصوف چه کوم دی ډیر چه کئ طی کئ په لږ ذکر سره به ډیر طی کئ ځکه چه هغه به د یعنی د زړه منځ نه وی او ده ته به هغه ټول شیونه چه یی معلوم وی خواص وغیره ومنها ان طالب الاحسان او بل داده چه طالب د احسان اذا اجتهد فی الطاعات کله چې دی کوشش کوي په عباداتو کې وهو يعرف وجه مشروعيتها او دی پېژني وجه د مشروعيت د دې ويقيد نفسه بالمحافظة على ارواحها وانوارها او دی مقيد کړي خپل نفس په محافظت باندې په ارواحو د دې عباداتو او انوارو د دې وظائفو وغيره باندې نفعه قليلها نو قلیل شی به ورته ډیره نفع ورکوی وکان ابعد من ان یخبط خبط عشوا او دی به بعید سی ددی نه چی داسی روان وی لکه ړنده اوښه چی روانه یی ولهذا المعنی اعتنی الامام الغزالی ادی وجه نه خو اهتمام کړی دی امام غزالی صاحب فی کتب السلوک په کتابونو د سلوک کی بتعریف اسرار العبادات هلته هم ده وضاحت د اسرار العبادات کړی ده تاسو احیاء علوم الدین وګورو نو بیا به درته پته ولګیږي نور به انشاالله آینده فرصت کې وایو. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد ولرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کې له مجاهد ازدر عالم سره ملاوي رحیم د فن حکمت شرعیه فواید هغه سلسله شروع وه نو بله فایده په دې کې دا ده ومنها انه اختلف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهيه بناء على اختلافهم في العلل المخرجة المناسبة بلا فیدہ ددغ علم دادا چی دیر فقہاو اختلاف کردہ پا فروع فقہیو کے په فروع فقهیو کی فقهی مسائلو کی ګوره فقهاو څونه زیات اختلاف کړی ده بناء علی اختلافهم فی العلل المخرجة المناسبة دا د دو اختلاف دا په دی خبری بنا ده چی هر یو د خپل رای مطابق علت مناسبه حکم دپاره رباسلی ده نو چا ذهن یو علت ته تللی ده چی دغ حکم پاره فلانی علت مناسب ده چا ذهن بل هغه ته تللی ده چی دی پاره فلانی علت چه ده مناسب ده نو دا اختلاف چی راغلی دا دا اختلاف تی دی بنیاد باندی وی چی هر یو هغه حکم دی پارا علت مناسبه رباسلو کوشش کړی وی نو شاه صیب وایی چی اوس دی کی خو به صحیح یو وی نو دی دی خبری تحقیق دی پارا دی مصالحو باندی یعنی مستقل کلام پکار دا چی د دی حکم مصالح بیان شی بیا چی سبا د دی مصالح بیان شی بیا ته تحقیق د ما هو الحق سبا پکی کولای شی چی یاره د فلانی مجتهد علت دا د دی حکم کی چا کوم مصالح معتبر دی هغه سره ډیر مناسب ده له هغه بل وال نه نو بله فایده ا د دې علم دا ده ومنها انه اختلف الفقهاء او بل د هغه فوائدو نه دا ده چی اختلاف کړی ده فقهاؤ فی کثیر من الفروع الفقهیة په ډیرو فروع فقهیو کی بناء علی اختلافهم فی العلل المخرجة المناسبة او دا اختلاف بناء ده په اختلاف د دوی باندی په هغه عللو کی چی کوم دو تخریج کړی وی او مناسب وی دی حکم سره هر یو خپل ذهن مطابق وتحقیق ما هو الحق هنالک او تحقیق د ما هو الحق په دې مقام کې لا یتم الا بکلام مستقل دا تام نه ګرځي مګر په کلام مستقل سره فی المصالح په مصالحو کې چې یو مستقل کلام به وکړې او خبره به وکړې په مصالحو کې بیا به دې کې ته تحقیق د ما هو الحق کولای شي. شجی بلا فیدہ دی دی آه، حكمة شرعية ومنها أن المبتدعين شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأنها مخالفة للعقل وكل ما هو مخالف له يجب رده أو تعويله كقولهم في عذاب القبر شیونو پیدا کونکی چی هغه په دین کی نه وو او نه خیر القرون کی هغه پاره څه اصل موجود وو هغه بیا دوه قسمه شیونه دی یا په دین کی داسی عمل پیدا کول یا په دین کی داسی اعتقاد پیدا کول. په دین کې داسې اعتقاد پیدا کول، داسې عقیدې ایجاد کول چې هغه په خیرالقرون کې نه وه او نه یې هغې لپاره اصل موجود و، دا بدعت ده او یو عام بدعت اطلاق په هغه امورو باندې کېږي، هغه افعالو باندې کېږي، اعمالو باندې کېږي. چه کوم ته په دین کی نه وی پیدا کی چه هغه پاره په خیر القرون کی مقصد اصل موجود نه وی او نه په خپله باندی هغه عمل چیرته خیر القرون کی شوی وی دی ته هم بدعت وایی نو ځنی مبتدعین راله لکه اهل اعتزال دارنګه په هغه دور کی چه کوم نوری فرقی پیدا شوی نو ځنې مبتدعين رال او هغو شک وغورځاوه په ډېرو مسائلو کې يې تشکيک وکړ او شک يې وکړ او دوئ دا وويل چې ګوره دا د صريح عقل مخالف دي دې وجې نه مونږ دا نه منو او چې کوم شی د صريح عقل مخالف وي هغه رد کول پکار دي يا يې تاويل پکار ده نو دوئ عذاب قبر نه انکار وکړ. چی څنګه به عذاب قبری حس ته دی نه حس دا نه منی ولی ته په سترګو باندی وینی چی یو سړی مقصد دا دی چی مړ شی او بیا یی ته کیده په سرد خانه کی او مسالی په واچوه او په کالونو دی پروت وی ته به چیرته نه وینی چی په ده باندی لړمان دی یا ماران دی یا مقصد دا دی چی دی ده ته څه لوړ چا پسې راخیستي دي او وهي یې نو حس دې دې نه انکار کوي او عقل هم دې دې نه انکار کوي چې دې باندې ده ته هیڅ تکلیف نشته روح هسې د نه چو راغی جدایي راغله خاص لکه ګډه بیزه حلاله کړې او بیا یې مقصد دا دی چې غوښې څه کوې ټوکړې کوې نو په دې کې هغه ته څه بس یو ور دې حلاله کړه هغه روح هلته ختم شو نو بیا دې نه بعد تکلیف نه وي نو دغو خلکو داسی قسم شبهات ظاهر کړو لهذا دو عذاب قبر نه چه وکړو انکار وکړو چه عذاب قبر نشته دارنګی حساب کتاب نه انکار وکړو چه حساب کتاب کوم ضرورت ته حساب کتاب خو به هغه سړی کوي چا سره چه هغه ته معلومات نه وي نو چه یو وار الله تعالی ته هر شی معلوم دی نو بیا حساب کتاب څه مقصد ده څه دپاره بیا کوي دارنګه صراط نه انکار وکړو پل صراط نه منی چی دا به څنګه وی دا خو خامخا عذاب ورکول دی چی له ویښته نه مقصد دا دی چی نری له توری نه تیره او دونه زیات مسافت او داسی لار داسی چیری عقل نه خو دا ډیره بعیده خبر ده چی په دی باندی به هر سړی چه کئی مرور کئی دارنګه میزان نه انکار وکړه تلې نه چی دا اعمال خو اعراض دی نو دا به څنګه مقصد دا دی چی تول کول شی نو دا دو عقل نه دا شی نه چه ګڼل مخالف ګڼل دی وجه نه دو دی دی چه وکړه رد وکړه چی دا مونږ نه منو نو چی دا حکمت شرعیه تو ومنی نو په دی کی خو به دی عرش اسرار رموزات او مصالح او حکم بیان شی چی په حساب کتاب کی دا دا حکمتونه دی دا مصلحت ته په میزان کی دا مصلحت ته په صراط تیریدلو کی دا مصلحت ته ځکه خدای جوړ کړی ده نو دا هر شی هغه حکم او مصالح نو سبا به بیا د دغسی یعنی فتنو خلقو ته یو عقلی جواب هم ته ویلای شی نقلی خو به ورته وایی وایی دلایل احادیث او قرآن خو عقلي لحاظ سره به ته دو په دې خبرې باندې قانع کولای شې. دارنګه بله فتنه پيلاو شوه د اسماعيليې فرقې چې هغو دا ويل چې مونږ په دې نه پوهېږو چې دې څه مقصد چې د اول د رمضان روزې ثواب ده او اول د شوال روزه چې ده ممنوع ده حالانکه دواړه چې دي يو شی ورځی دی نو دارنګی قسم قسم شبهات دا خلقو په دین کی پیدا کول شروع کړه نو دی پاره د دغو شکوکو او شبهاتو دفعیی د پاره د حکمت شرعیه څه ده ضرورت ته چی دا علوم سړی ووایی حکمت شرعیه اسرارو باندی سړی خبر شی د احکاماتو نو داسی قسم فتنو خلقو ته به جواب هم ویلی شی او خپل به ورنه محفوظ وی او نورو خلقو حفاظت آب هم مقصد دا دی چی دی ذمه داری آب انجام کولای سی نو دا خبره درته کړی چی بله فایده یی دا ده ومنها ان المبتدعین ابل دا ده چی مبتدعین دود مقصد دا ده چی شک وکړه په ډیرو مسائلو اسلامیو کی بانها مخالفه للعقل چی دا خو مخالف دی عقل سره وکل ما هو مخالف له او هر هغه شی چی عقل سره مخالف وی یجب رده د هغه رد چه دا واجب ده او تاویله یا یې تاویل واجب ده کقولهم فی عذاب القبر لکه دا قول د دوی په عذاب قبر کی انه یکذبه الحس والعقل چه د عذاب قبر تکذیب کوي حس او عقل حس او عقل دا وایی چه عذاب قبر دی نه وقالو فی الحساب والصراط والمیزان نحوا من ذلک او په حساب او صراط او میزان کی هم دقه شان خبری کړی دی لکه تاسو شرح عقائد کی یا شرح فقه اکبر کی یا العقیدة الطحاویه کی بدء الامالی کی په شرح مواقف کی د علم کلام په کتابونو کی دا شینا ویلی دی شا جی فطفقوا يؤولون بتاويلات بعيده نو چې کوم ځای به بیا احادیثو کې دا مسئلې راغلې وي د میزان ذکر د پل صراط د حساب کتاب د مقصد دا دی چې قبر عذاب نو دغې پاره به بیا دو تاویلات کول ډیر بعید بعید تاویلات به کول فقالوا لما کان صوم آخر یوم من رمضان واجبا، ولی صوم د آخر د رمضان واجب ده، وصوم اول یوم من شوال ممنوعا ممنوع عنه او د شوال مقصد دا ده چی هغه ممنوع عنه ده، دا ولی چی هغه واجب ده هغه چه ده ممنوع عنه ده. وصوم اول یوم من شوال ممنوعا عنه دا ممنوع ده ونحو ذلک من الکلام دا خو هسې شاسې وایي چې ما مشت نمونې خروارې درته یو دوه مثاله پیش کړه دارنګې ډېر خلک پي چې ډېر قسمه دغسې اعتراضات یې په دین خبرو باندې څه کړه شروع کړه واستهزأت طائفة بالترغیبات والترهیبات او یوه طائفه راغله او د ترغیبات اسلامیه او ترهیبات اسلامیه دې پورې استهزاء شروع کړه چې نسته د جنت معنا دا څه شي خبرې دي دا خو هسې یو ذهني ازادي ده لکه اوس دا فکریان دا خرافات وایی او ځان منسوب کوي شاه ولی الله صاحب طرف ته تاسو به ووینو چې شاه ولی الله صاحب آ سوچا سو فیصد د قرآن او د حدیثو په رڼا کی هر شی چه کئی ثابتئی او بلکل اهل سنت والجماعت مذهب سره موافق هغه چیرته په ټول کتاب کی چیرته داسی عبارت قدر نسته چه چه ورنه سړی شبه قدر وکی دونه قدر عبارت نسته هسی اجمالا نسته او دو خو داده چه غټ سړی چوک مینده کی بیا هر څوک ځان ځان پوری مږی چه یاره بس دا مونږ لیډر ده دا دی مونږ چه ده قائد ده نو دو شاه صاحب طرف ته جان چه کئی منسوب کئی نو ډیر خلق دا فتنه دی تشکیک اوس هم ده ډیر وئی چه دا جنت منت نسته دا هسی ذهنی آسودگی ده ذهنی آرام دی پاره دا یو دا خبری دی او دوزخ نشته دا دا خو دی هندوانو عقیده وه مونږ ته به پلار ویله چه مونږ په ټیم به چه کوم هندوان وو نو هغو به ویل چی جنت منت نسته هسی ګاپی شاپی دی او دوزخ موزخ نشته هسی لاپی شاپی دی نو بیا به وی مونږ ورته ویل چی ښه بیا به داسی په پل صراط باندی تاسو تیریدلی او دا به یی هغه به یی نو دو وی یوه کس به پکی ویل چی دا مونږ نیکه ده یو مرغه نو مونږ به ټول دی هغه په مقعد کی دننه شو نو هغه به مو په پل صراط باندی واړی وای مونږ سره یو ملګری وو هغه ورته ویل چی شه دا خو پل صراط کی خو هغه خو کاته دا خو د جهنم په ملا باندی جوړ ده نو هغه کی خو دونه لمبی دی هغه خو ډیری چیږی ځی هلته به هغه مرغه ګرم شی نو چی ګرم شی نو مقصد دا دی چی دی سره به استرخاء د مفاصلو راسی تاسو به ټول پکی وغورځو تاسو به ټول پکی وغورځو نو مقصد دا دی چی داسی ټولی رااله چی هغو دی قرآن کریم او دی احادیث مبارکو چی دا کوم ترغیبات دی کوم ترهیبات دی دی پوری استهزاء شروع کړه چی دا هسی مقصد دا دی چی برانګیخته کولو دی پاره دا دی او دا تر ترهیبات دا هسی یرولو دی پاره دی په حقیقت کی دا شیونه نسته نو دی دغسی خلقو جواب ویلو پاره ظانین او دوئ به دا ګمان کاؤ انہا لمجرد الحث والتحریض چی دا صرف هغه حث او تحریض د پاره دی برنګښته کولو د پاره دی لا ترجع الی اصل اصیل او دی څه داسی مضبوط بنیاد ته رجوع نشته تر دونه پوری چی بعضی خلک په راتله منګړت احادیث شروع کړه ځان نه به یو حدیث جوړ که چی دا حدیث ته او مسلمان به له ټولو نه ورته ساده ښکاریدل چی بیا به یې څه ورته وویله خو چی دا نام به یې په وکړ چی دا حدیث ته بیا به دو معنی نو شخص وی چی نه داسی نه ده چی بس څوک درته بیان کړي چی دا حدیث ته بیا تا ورپسی منلای نه دی دی خبرو څه پکار ده تحقیق پکار ده لکه یو وار داسی وشو حتی قام اشقی القوم تر دی چی هغه بدبخته دی قوم یو وار پاڅیده ابن راوندی ملحد دا معتزلی وو دا پاڅیدو فوضع حدیثا نو دا یو حدیث وضع کو یعنی موضوعی حدیث جوړ کو باذنجان لما اکل له چی دا بینګان دا مقصد دا دی چی دی کوم شی دی پاره تا وخواړو کوم نیت تی ورته وکړو هغه فایده درکوی دا یې وویله ای چی دا دغسی په سټیج دغسی حدیث خلقو ته بیان کړي کنه نور څوک تحقیق خو نه کوي او علم خو نیستی شو نو هغه بس هر سړی به بیا ځی او مقصد دا دی چی بینګڼ به رخلی او څه به یې کوي پخوي به یې یعرض نو ده دا تعریض ده دې ته اشاره کوله بان اضر الاشیاء لا یتمیز عند المسلمین من النافع چې اضر د اشیاء دا مقصد دا دی چې دې تمیز عند المسلمین د نافع شي نه نشته بس مسلمانانو ته خو دی چی څه وویلا بیا دو چی دی دوکه کیږی نو شاه صاحب وایی چی دا حکمت شرعیه ته ووایی نو بیا به په دغسی شیونو باندی په دوکه کی نه رادرومیږی ولا سبیل الی دفع هذه المفسده او نشته د لار په طرف د دفع کولو د دې مفسدې الا بان تتبین المصالح مګر چې بیان کړل سی مصالح شرعیه مصالح ته دې احکاماتو بیان شي اله به دا مفسده ختمیږي چې د کوم مې درته بیان وکړ وتؤسس لها القواعد او دې پاره څه قواعد بنیاد کېښودل شي کما فعل نحو من ذلک لکه داسې شوي دي داسې د قواعدو بنیاد دا شوی ده لپاره دی هغه مخاصمی دی یهودو او نصاراو او دهریو او امثالو دیدو سره لکه دغو سه خلقو سره به مونږ چی کوم مقابلی کو دی سه قواعدو په رڼا کی نو دارنګی دی حکمت شرعیه پاره سه قواعد پکار دی چی دغه رنګی مفسدی بیا په هغه سره مونږ سه کو دفع کو یوا بل ریسه بله فایده یی داده ومنها ان جماعة من الفقهاء زعموا یو جماعت من الفقهاء دا زعم کړی ده چی جائز ده دا خبره چی کله یو حدیث آ مخالف القیاس رئیسی من کل وجه یو روایت وی من کل وجه مخالف القیاس وی او روایت تی داسی صحابی نا روایت وی